او لسم ذکر کول امهات نسائکم تاسو خو اخیانی چې د خځې کوم مور وي او یو لسم پر کټی چې کله د هغه د میندو سره تاسو نږدېکت او دخول کړئ او دولسم ذکر فل وحلائل ابنائکم تاسو چې حقيقي کوم ځامن دي دا غي خزي او بیاني چې پښتو کې ورلې ګورياني ویل شي او جار لسم وان تجمعوا بين الاختين دوه خويندې په نکاح کې جمع کول نو سپدی آیات مبارکه کې سوار لسم قسم زنانو بیانې چې دا غي سره نکاح حرام او ناجایز ده چې دې له محسنات ویلې شي هغه زنانه چې د بل په نکاح کې چې بل چا ور سره نکاح کړی دا نو دا غي سره نکاح کول واده کول دا حرام دي نو کچرته د دې په خېټه باندې حمل وي بچې پیدا شي دا غي نرست بیا د مجاهدین لته غنیمت کې د مال ملاو شي نو نزدېکت ور سره کول شي او کچرته حمل نه نو یو بیماری په دې باندې راشي دله استبرا وایي دې آیات مبارکه په شان نزول کې راغلي حدیث د صحیح مسلم کې دا رنګ دا حدیث امام ابو داود او امام ترمذی ذکر کړی ابو سعید خدری رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حنین په موقع باندې یو لختر او یو جماعت د مجاهدینو لیدل او اله او طاس او طاس مقام لا دا د طائف طرفا کې یو ځای او طاس به ورلوي نو مسلمانان مجاهدین په خلکو باندې غالب شول او په قید کې راغی نه زنانه مراوستي فكأننا كم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ځکه د دوی خاوندان شته مشرکان خاوندان او مسلمانانو په قید کې راوستي نو فانزل الله تعالی فی ذلک والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الله رب العالمین دا آیات را نازل کو چې تاسو باندې خاوندان او الخذ حرامي خو چې مسلمان خاوند دي د کافر خاوند دي او مسلمانانو په قید کې راوستي نو بیا چې کله هغه پاک شي نزدېکت ور سره کول شي خدای نزدېکت په اړه چې دا غي استبراء وشي د فقې کتابونو کې ویل استبراء وایي استبراء دا شرط په خېټه حمل وي چې بچي پیدا شي او که حمل نشته نو دومره انتظار به یو ځل بیماری په دی باندې راشي حیض تیر شي او دا حدیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خاص کر په دې کې بیا صحیح او ضعیف پیژندل دا په دې علومو کې په ټولو کې مبارک علم دی د الله په نعمتونو کې د ټولو نه اوچته او لوی نعمت دی مخکې درس کې مو یو حدیث ذکر کړو د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د آیات لاندې چې واتیتم احداهن قنطارا شلم نمبر آیات چې عمر رضی الله عنه یو ځل وی دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی او نن د حدیث درس کې به موږ راځي ان شاء الله عمر رضی الله عنه خطبه وی خلکو له وی چې مہرونه ډېر متړي لګ لګ مہر ورکوي تر دغه ځای پورې حدیث ثابت دی ورپسې موږ دا جمله ذکر کړې و عام مفسرین ذکر کړې امام قرطبی رحمت الله علیه امام مدارک په نسخی کې نور مفسرینو چې زنانه ور لراپات کې دا هغه ور لوي چې ګور الله راکې او تی منی کې الله وی کلو خزانه مور کړی واپس ما اخلي نو عمر رضی الله عنه وی سر خطه کوي چې کل الناس افقه من عمر ګور ټول خلک د عمر رضی الله عنه نه په قران باندې خپويږي او به او فرمایل چې تزوجوا على ما شئتم پس باندې چې تاسو خو خې نکاح کوي نو د عمر رضی الله عنه دا قول ثابت ته خود دې زنانه دا واقعیا چې په تراغلي دا نه ثابت دا امام بهقي رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی او نور اهل علم خود دې سند ضعیف نه او په متن کې نکارت ده د دې په سند کې او راوی د مجالد ابن سعید چې محدثین غل ضعیف وي او بل په متن کې نکارت اهل علم ذکر کړی جامع اسلامیه کې مدینه منوره کې زموږ یو استاد وو نو فقهي مسله کې چې کله د فقها او غټ اختلافي نو هغه په کې صحیح احادیث ذکر کول او د مخکې نه به وي الحمد لله الذي من علينا بعلم الحديث حمد لله الله غزا ته علم حدیث موږ نه راکړی دی نو په حدیث کې صحیح او ضعیف پیژندل نو زم دا خبره مې د زوړ درس دی لپاره وکړه چې په هغه کې ما کوم رسنۍ واقعیا ویلې و نو محدثین وغیله ضعیف ویل بیګا مطالعات ما وکړه او حق ویل دی لکه چې تا یو خبره پرون کړي نن در له هغه صحیح کار نه شو وینا وکړه چې دا خبره ما کړې و خو ثابت نه ده موږ د استادانو هم په خوا او ریده په درسونو کې به کوله او په خپل هم دا تفسیرونو کې مکتلې و حکم محدثین اهل علم چې دي نو دغه واقعي سند ذکر کوي چې ضعیف چې دا زنانه عمر رضی الله عنه له ودرې دا او عمر رضی الله عنه له چې الله ډېر راکړي او ته چې ډېر مو ورکوي نو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه سره خطه کو چې ور ټول خلق د عمر نه په قران باندې خپوهیږي امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه خبره صحیح وا او د زنانه دا واقعیا ضعیفه ده د دې په سند کې ضعف او کمزورتیا ده په متن کې نکارت ده او اصل اهل علم ذکر کړی دي محدثینو چې درې علوم دي چې دا غي اصل نشته غي کې اسانید ضعیفه ډېر راځي نو یو په علوم کې علم التفسیر دی مفسرین چې وګوري د آیات په تفسیر کې چې کوم اقوال ذکر کوي یا روایت وروړي په سند په اعتبار سره زیات پاږي کې کمزوري وي دیم پاره کې علم التاریخ دی علم المغازی دی امام احمد رحمت الله علیه به ثلاثه علوم لا اصل لها درې علوم دا چې راغي اصل نشته مطلب دا سند صحیح پکې نشته نیو پاره علم کې علم التفسیر یادولو نو مفسرین کدا واقعات ذکر کوي نو دا د غي منهج او طریقه ده چې کوم حدیث د حکم شرعي سره تعلق نه ساتي هغه کې حلال او حرام نه راغلي دا غي په اساني کې دای تساهل کوي چې شمپوشي کوي او کوم حدیث کې تعلق ساتي د یو حکم شرعي سره چې دا کار حلال دی یا حرام جائز دی یا ناجائز نو هغه کې محدثین تشدد او سختی کوي ابن جرير رحمة الله عليه محدث دی مفسر دی مورخ دا تفسیر ابن جرير چې وګوري نو پاره کې ضعیف روایت هم راړي او کله چې د حدیثو کتاب لیکي چې پاره کې احکام ذکر کوي تهذیب الاثار باغی دوم نه نو پاره کې هر یو سند چاڼي چې کوم قوي او صحیح اسانید دی غو ذکر کوي او چې کوم ضعیف نه پاره باندې تنبیه کوي خلک خبرداري مفسرینو ذکر کړی چې دا آیات په خپل عموم باندې نه دی چې ګنې دا سوار لږ زنانه کوم ذکر شوی نو د دې نه علاوه نور څومره زنانه چې هغه تاسو لپاره جایز او حلال دي بلکې د دې عموم نه بعض مستثنیات په احادیث کې راغلي دي په نورو دلایلو کې چې یو زنانه په عدت کې دا مخکې خاون وفات شوی یا طلاق ورکړي او په احادیثو کې راغلي اجماع او اتفاق د امت دی چې معتده زنانه کما چې عدت تیرې نو د عدت په دوران کې دا غي سره نکاح نه د حلاله دا یو مسلمان سلور دی بیانی نو د سلور نه اصل پینځم ورله نه د حلال په اجماع د امت سره په اتفاق د اهل علم سره دا یو ملاعنه زنانا هغه نه د حلال لعان دی له ورستو به وضاحت راشي چې یو سره په خپل بیبي باندې بدنامي ولګي چې ما په ګناه باندې قتل نه او راشي د قاضي په دربار کې په گواهی وکي او دا وي په ما د لعنت وي کچرته زه پری باندې دروغ جوړو سلور پری گواهی وکي نو حدیث پاک کې راغلي چې المتلاعنان لا يجتمعان ابدا کم سړي چې د خپل خل سره لعان وکړو د ګناه تهمت په لګولو او د قاضي په دربار کې سلور پری گواهی وکړه نو دا خدا او خاون بیا د یو بل سره جمع کېدې نشي دا مذهب دی د جمهور اهل علم اکثر علما دا وایي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غره شاګرد امام محمد رحمت الله علیه مذهب دا دی که چرته دی خاون ځان د مغجن کو او وی چې ما په بیبي تهمت لګولې د قاضي په دربار کې به گواهیم کړي وا خو په دې تهمت کې زه د مغجن هم اصل ویږي او قاضي بیا دی وایي حدیقه ده په جاری شي چې دا په یو مسلمان زنانه باندې دروغ جوړ کړي نو رستوي کبي په نکاح اخلي وي اغستې شي راجح قول دا د جمهور اهل علم دی چې خزي او خاون د یو بل سره لعان وکړو بدنامي په خزه ولګو دا گواهی وشو نو دای بیا جمع کېدې نشي دوباره نکاح نشي کولای په خپل مالونو سره تاسو بیبیانې ولټوي مراد د دې نه دا دی چې نکاح لپاره مہر ضروری دی په اجماع د امت سره بیبی له مہر ورکول دا فرض او لازم دی مخکې در له آیات ته وآت النساء صدقاتهن نحلا او فریضه کې حکم د فآتوهن اجورهن په دې کې اجرت د زنا او د موتې او اجرت داخل نه دی لکه په ابتدا د اسلام کې دا حکم وو چې مجاهدین به جهاد دلالت یا د یو کس په وسه او طاقت د نکانو نو که یو زنانه سره به خبره وکړه چې پیسې به ورکړي نور څه به ورکړ د څو ورځو لپاره به هغه بیبي وه قیل متعوي په ابتدا کې دا حکم جایز وو بیا صحیح حدیث کې راغلی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د فتح مکه په موقع باندې د دینه منو فرمایلا چې همیشه د پاره پتا سبحان دې نکاح د متعی حرام ده پدې باندې کې جماع مسلمانانو را اتفاق د امت ته علاوه د روافضنا چې کوم بدبخت خلک دي شيعان چې هغه نکاح د متعې له جایز وي او دغه خلکو د حال نه تعجب دی په دروغ باندې ځان منسوب کوي دي چې موږ د علي بن ابي طالب رضی الله عنه تابعدار یو د علي رضی الله عنه حدیث په دې مسله کې راغلي صحیح روایت ده چې ویلي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام د فتح مکه په مکبانی د متعې د نکاح نه منع فرمایلی نه د خپل خواهش پسې روان دي د شیطان د وسوسو پسې او اسی د صحابه کرام بدنام کړي چې موږ د دې تابع یو البته عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په ابتدا کې اختلاف نه پدو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مذهب داو کدی یو سړی د نکاح وته او طاقت نشتا او خامخا د حرام کو مبتلا کی نو بنا بر اضطرار او بنا بر ضرورت کدی نکاح د متعی کی ندا ور لجایز دی او قیاس به کول په دی باندې چې یو سړی د لګي نه مړکی نو قران او سنت اغلې ویل چې د مردار او حرام خوړې چې ځان د مرګ نه بچ کی نو دا شان چې یو سړی په ګناه کې واقع کیږي نکاح د متعی کول شي خو ابن عباس رضی الله عنهما بیا د خپل فتوی نه رجوع کا او څنګه چې د عام مسلمانانو د جمهور صحابه کرامو مذهب دی نو هغه بیا نکاح د متعی حرام وي اصل کې د سفاح معنا دا چې لوخي کې دوبا چولې او د سراتوي کې په عربی کې دی له سفاح وای صب الماء لك عرب وای وای سفحت الماء صددته وبما راتوي کې نو نکاله سفاح په دې اعتبار سره وای چې انسان خپل منی او وب په بل ځای کې اړای